وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين سوره نحل دی مخکې مسله د توحید بیان شو ورسره بیان د نفع د شرک شو دوباره هغه دعوه بیا بیانې اثبات د توحید او د نفع د شرک چې کومه دعوه وا هغه دوباره بیانې وقال الله اووی الله وقال الله اووی الله لا تتخذو منی سی تاسو لا تتخذو منی سی تاسو الهین اسنین معبودان دوا الک دوا معبودان منی سی د شرک اوله درجه صدا چې دوه شي یو الله او بل غیر الله ګوره چې دوه ته خبره نی رسیدلې نو شرک نی او توحید دی خو اول چې ما وی شروع کیږي نو دوه لا تتخذو منی سه تاسو الہ نسنین معبودان دوا انما هو بشک دغه الله شه دی الہ واحد دا دی معبود یو انما هو یقینا دغه الله چې دی دا دی اله واحد معبود یو فایای فرهبون خاص زمانه او یریږي مشرکان به د خپل بوتانو نه یریدل وای اسنه که د دوی په نامه باندې نصرونو کو دوی منښتي ونه کو موږ ته به بچو له تکلیف راشي زموږ مال له به تکلیف راشي او یلکه مه یریږی تی فاییای فرهبون خاص زمانه او یریږی بیا د الله د توحید بیان وله او خاص د الله د پاره د ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی وله او خاص د الله د پاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې دی د ځمکې تمام مخلوق الکه د اسمان تمام مخلوق دا خاص او خاص د الله دی څنګه خلقا په پیداوښت کې د هر شي خالق الله دی بل څوک نشته و ملکا او په ملک کې د هر څیز مالک څوک دی الله دی د دې وجه نه چې د هر شي مالک الله شو الله چې په خپل ملک کې څه تصرف کوي دا انصاف دی او بل چې هر شی د الله شو نو مال څه پکارو چې پردي سیس کې زه ګوتې وام بغیر د هغه د اجازې او تاله څه پکاري چې په پردي سیس کې بغیر د هغه د اجازې نه هغه ګوتې وهي وله الدین واسبا د واسبن معنی کوي دائما وله الدین او خاص د الله د پاره د عبادت واسبا همیشه نن هم د الله د پاره عبادت دی سبا لم د الله د پاره عبادت دی بل رزم د الله د پاره د عبادت دی وله الدین او خاص د الله د پاره د عبادت واسبا همیشه د واسب معنا دی همیشه لیکن ځنې خلک د واسبن معنا کوي خالصه هم ټیک ده الکه د الله عبادت کوي خو هر عبادت نه ښه هغه عبادت ولا کوي چې خالصي ای کې ریاکاری او شرک او دکاونه دا پکې ني وله الدین خاص د الله د پاره د عبادت واسبا د اخلاص نو چې دا ارس ارشي خالق الله دا ارسیز مالک الله دا ار یو سیز اختیارمن الله نو خپل اندازه ولګوي توجه الله ته پکار ده کنه غیر الله ته پکار ده افلا اف غیر الله ایا بغیر د الله نه تتقون تاسو یریږئ که موږ دوی ته سجده ونکو موږ د دوی په نامه باندې نظرانه ونکو موږ ته به دا تکلیف را ورسوي موږ ته به دا تکلیف را ورسوي بیا دی کله نا کله څوک د چا د احساناتو د وجې د هغه قدر کوي هلکه نن چې دا څومره احسانات په ما او تا دي دا څومره نعمتونه دي که صحت دی که مالداري ده که کاروبار دی که د آبادي ده دا ټول هر څه نعمتونه د چا دي وما بكم او هغه چې په تاسو باندې دي وما بكم او هغه چې په تاسو باندې دي من نعمت یو نعمت کاغه د صحت مسله ده کاغه د مالداري مسله ده کاغه د خوشاله او د آبادې مسله ده دا چې څومره نعمتونه دي دا نه لات روستي دي او نه منات روستي دي او نه بل او نه بل فمن الله دا د الله د طرف نه دي نو چې د الله د طرف نه شو ار یو نعمت د الله طرف نه او بل مسله دا ده چې تکلیف د باندې راشي نو په تکلیف کې د الله نه بغیر بیا بل چاته داسې نه وایي چې را په مدد شو ورسېږه نو خو چې په مړه خېټه مړه یې نو بیا داسې الله ته وازونه کوي که نه ثم اذا مسکم الضر او چې بیا کله ورسی تاسو ته یو تکلیف یو تکلیف د ته بدني ورسی یا مالی ورسی فالیه نو دغه الله ته تجارون تاسو आवाजونه کوي دقه الله تا یا الله خیر یا الله داسې وکي بیا بل چاته نه وي بیا چې دغه الله د باندې فصل وکي صحت درکي او اوازونه دی ورته کول مالداری د الله درکي کاروبار د الله درکي ثم اذا کشف الضر بیا چې الله کله لرکی دغه ضرر او دغه سختی انکم ستاسونه نو دا ځنې خلکو کې خو بیا منصافي خو دا ځنې خلکو کې انصاف نی بیا داسې نه وي دا صحت الله راکه دا کاروبار می الله روان کو اذا فريق منکم پس ناګنه یو ډله ستاسو بربهم د خپل رب سره یشرکون اغوی شرک کوي الکه چې نعمتونه د باندې الله وکي خوشاله د باندې الله راولي او بیا نسبت دغه غیر الله ته کوي نو دا د الله د نعمتونو ریا ده ناشکري نه شوه انجام د دې څه دی ها لیکفرو دا لام د عاقبت لپاره دی لیکفرو چې دوی کفر وکړي بما آتیناهم په هغه نعمتونو چې موږ ورکړي دي دوی ته زه چلو چې څه کوئ خورئ او څکئ فتمتعو تاسو فایده اخلئ په دنیا فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ په خپل بد انجام باندې به خبر شئ زجر دغه خود الله قدرتونه دغه د الله احسانات خالق دار یو سیز الله مالک د هر یو سیز الله لیکن مشرکان څه کوي ويجعلون او دا مشرکان مقرري ګرځوي ويجعلون او دا مشرکان ګرځوي لما د هغه چا د پاره لا يعلمون چې هغه خواران خبر نه دي دوی ګرځي د هغه چا د پاره لا يعلمون چې هغه خبر نه دي سوال ګرځي نصيبا برخه حصہ مما رزقناهم د هغې نه چې موږ ورکړي دي دوی له زمیدار به غنم به وشو وی دا دړی مې د پلانی بوت په نامه ولی دغه بوت د دې زما د دې فصل نه دا ګلې دا پتونه دا منې کول که دا ور نکم ولا بیا مې په فصلونو باندې افت راځي شپنکی ماما به دقسې په ارغومو کې په وزو کې یو یې سره راغشتا به د بوتانو په نامه د وندغه کړه چې دا د دوی ولې دا د دوی خیر او برکت چې زما د مال حفاظت شو هغه خواران خبرم ندی بوتو د څه نه خبر دی بل څه د بل څه نه خبر دی ځنې خلک د اکابر او د بزرګانو په نامه باندې نظرانې کوي وای دا د پلانی په نامه او دا د پلانی په نامه الک هغه غریب څه خبر دی که بزرګي نو خو په نعمتونو کې مشغول دی هغه ستانه څه خبر دی چې پلانی زما په نامه د نظرانه وکړه او بل څه وکړه بل دغه بزرګانو تاسو تاریخ وګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ډیر ناپوه خلک دي دغه په نامه باندې خلک دغه کوي نظرانی کوي منخته لیکن چې تاسو دغه کتابونه خپل وګورئ نو هغه په بالکل فتوا ورکړې د کفر چې دا خلک کافران دي دغه خپل فتوا مونږ نه ورکو هغه خپل داسې کوي چې کم خلک د الله نه بغیر د بل چا په نامه باندې نصر کوي دا کافر دي ځکه نظر وای دی ته چې عبادت دی کنه نو عبادت خلک الله لکه غیر الله لکه ټیک دا شی د الله په نامه ومنه عبادت شو ثواب راواله ک پلار ته دغه کې او ک نکته بخي او ک بزرګ ته بخي او ک بل چا ته بخي خا نو ويجعلون دا مشرکان ګرځي لما د هغه چا د پاره لا يعلمون چاوي خوران خبرم ندي سواله ګرځي نصيبا يو حصہ او د عیسی د سنه ګرځي د هغه نه الله ورکړي دی د الله شی راخلی او د غیر الله په نامه باندې دغه کوي مقرري نصیبا حصہ مما د هغه مال نه رزقنا هم چې مونږ ورکړي دی دوی ته دا خبر الله ډیره کلکه کوي چې زه ته په سره پوي شو تالله قسم په الله پرز د قیامت بدن الله تپوس کوي زما شي هغه د راواغست او زمانه بغیر د بل چا په نامه دغه کو ولې دا غ پیدا کړو که څنګه تالله قسم په الله لتسالن خامخا خامخا تاسو نه به پوښتنه وشي اما کنتم تفترون داغه خبرو نه چې تاسو به د ځانوي بل زجر ويجعلون لله البنات او دوی ګرځوي مقرری د الله د پاره لوریانې دی و یا جبرئیل مدد یا میکائیل مدد یا اسرائیل مدد وی پنجا بابا دا دغی الکه ولی الله ته ولې نه وایې یا الله وی دا ملائکې د الله لوریانې دي که نه او په الله باندې ګرانې دي نو الله په دې خوشحالیږي ویجعلون دوی ګرځوي لله د الله دپاره البنات لوریانې د الله دپاره لوریانې مقرروي استغفرالله خدای هم په خیر کا الله بی نیاز دی الله بی مثل دی او چې تاسو ول اولاد ثابت کو نو اولاد خو د پلار مثل دا خو الله له مثل ثابت کو او بیا کم مثل ول ثابتوي هغه کمزورو کې کمزوري چې هغه لوریان دي سبحانه پاکی وایو الله لا الله لا اولاد ثابتول دا د الله سره بیکرامی ده ولهم او ثابتې د خپل ځانونو د پاره ما هغه یشتهون چې د دوی وته شوق کیږي ځان لا او لا زامن ثابتې چې زمونږ د زامنی او الله لسکې لوریانه حال دا دی اوس خو بنی خو پخوا عربو کې داسې وو چې چا به ورته ووي ماما مبارک دې شه لور دې وشو وایي بس قیامت وپینو د ډیر غم د وجې نه به دا مخ څه شو تک تور به شو و اذا بشر احدهم کله چې خبر ورکړي شي یو د دوی ته بل انسا په جینې چې هلکه لور دی وشوه نو صله وجهه وګرځي مخ د هغه مسودا تک تور او وهو کظیم او هغه ډکي د غم نه او د خلکو نه بیا پټیږي چې دا خو د شرم خبره د خلک به وي وګوره لوري وشوه یتواره دی ځان پټی من القوم د قوم نه او دا ولی من سوء ما د وجه د بد هغه نه بشر به چې د ته خبر ورکړی شوی دی داغه خدا چلو خفغان خو پیو ک بیا اندازې اوس آینده د پاره سکول پکار دی نو دا لور به چې وه نو ځینې قومونه به داسې چلو که چې دا لور به ساتله چې د شپږو کالو به شوه نو ځینې به ورسره دا معامله وکړه چېرته په دشته کې به وله لوی کوی وکنو مور ته به وی خزه دا لور د ماماګانو کره بوزم اوس خزه ته چې دا وی چې لور د ماماګانو کره بوزم نو دا ډیره خوشحالیږي قسمه قسم جامې وته واغوندي دی به وله قسمه قسم جامې واغوستې په خوشحالۍ به روانه کړه هغه کویله به بوتله وی لورې ته دې ته لاندې وګوره دا څه دي پکې هغې غریبه وه چې ورو کتل ده به د شا نه دیکه ورکړه ورو به غورځوله او زر زر به پرې د خاورې راواړولې نو چا به داسې کار کو چا به وی نه مړه دا وبال دی نه دغه کو مړه کوي نه نو بیا بیا سوکړه دا د شړې جامې نه دي دا به وته واغوست او په دې دشتو کې پیوخان او ګړې او ساروي سرول خا الا خبر شې سا اما ډیر بد دی یو شی یحکمون چې دوی فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة اشتد د هغه خلکو د پاره چې هغه ایمان نه وروړي پر ورځ د آخرت د دوی د پاره شته د مثل سو ای مثال بد الکه زما او ستا د پاره صفت دی بد بد صفت څه دی زم محتاج یم تم محتاج یې د دې وجې نه زمونږ ضرورت اولاد ته شته ښه سبا به مړ یم دا هر څه به مې چا ته پیدا کېږي سبا به مې د تربورانو سره لانجه ما سره به څوک ودرېږي دا مونږ او تاسو محتاج یو زمونږ اولاد ته ضرورت دی الله بې نیازه باچا دی هغه نه چاته ضرورت شته او نه بل څه شته للذین اشتد د